او بیا واپس کیږي دوی دا غسنه چې ویلي خبر یې مور غون ته ویلي دی یرا اوس خپل دې خبرې نه واپس کیږم الله وی فتحریر رقبت نو پدبا نو وی زادول غلام من قبل ان يتماسا مخکې د دین چې دی یو بل سره الله سره وی خو سره باندې سره د صحبت نمو کې غلام آزاد دی الله ورته استاد عجب دا څه زاد و چې بس له خو یا وکي ته زمان قانون پابند نه نو غلام بازاد یا کپار سور کېدل ذالکم تعذون به دا حکم نصیحت در کول شي تاسو له په ایمان نه والله بما تعملون خبير الله تعالی سبحانه چې تاسو عمل کوي خبردار دی او د پاره د کافرو د عذاب درناک ان الذين بشکا کسان يحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د پیغمبر د الله کوبیتو ندی ذلیل کړي شي کوبیتو ذلیل کړي شي چې د الله او د رسول مخالفت کوي کما کوبت الذين من قبلهم لکه څنګه چې ذلیل کړي شي ها کسان چې مخکې دي فرعون حامان قارون څنګه دلیل کړ د نبی مخالفت کولو کنه بلال سے لولی دمر لوی مقام ورکا هو حبشی رنگ تورو پیغمبر معراج له لاړو استاد پڼو چغار را نمخ کتلو لا یاد ساتي عزت دا د رب او د رب د نبی په تابعداري کې ذلت د الله او رسول په نافرمانی کې کما کو بکل الذین من قبلهم لکه څنګه ذلیل کړی ها کسان چې مخکې دي نو وقد انزلنا آیات بینات بیشک الله را لګلی موږ آیات نو واضح واضح وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافر و عذاب شرمونکې که یو نو دویم الله دی که درې نو څلورم الله دی په اعتبار د علم ثم ينبئهم بیا به خبردارې ورکړي دوی ته الله بما تعصبانه عملو چې کما مال کړی دی یوم القیامه پرز قیامت الله وی اے بندا فلانه رضوا فلانه جرګه کې ناس وی دا د خیر خبره کړو او دا راغی بدلغه او دا د شر خبره کړې وه دا د هغې سزا ده ان الله بكل شيء عليم بېشکه الله په هر یو شي باندې پوه دی الم تر الله وی ته ګورې نو للذین کسانو ته نهو عن النجوا چې دای من کړی شي د جرګونا ثم يعودون بیا د واپس کین ما حاستمه عنه چې دای من کړی شي دا وینا او بیا د ګناه او د ظلم او د بهایي جرګې کوي وليس بدوارهم شيئا او نشته د په ضرر د دوی سره وليس بدوارهم شيئا د لیسا هغه اسم دی چې حذف کړو یعنی نه دا شیطان یا نه دا خراب جرګې بدوارهم ضرر رسول کی مومنانو تشهم تشهم بروسه اعتماد دی کوي مؤمنان ځان نسپاري یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا قیل لكم کل چویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس کلا والو کوي ته مجلسونو کې د مز مجلس دی د درس مجلس دی د وعظ او د نصیحت مجلس دی نو مرګرو لږه ورکا مومنان لبا اللہ لیلی درجی ورکی والذین آغا کسان تیوت العلم چور کرشے دے علم دے قرآن و سنت سرد عملنا درجات درجی واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی سیتا سومن کے خبردار دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګې او مشورې د پیغمبر سره کوي فقدمو بین یدی نجواکم صدقه نو ورکی مخکې د خپل جرګو ناس خیرات ذالکم خیر لکم دا خبره ډیره غوره ده تاسو د پاره او اطهر او ډیره صفائی ده فلم تجدو کچر تاسو څه شی موندو فإن الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان او پرې خبر داسې کار مو نکو وتاب الله علیکم الله مهرباني کړې د پتا سو ته دې ول قبول کړې دا حکم منسوخ کو فاقیم الصلاۃ لپابندی کوي په مز وآت الزکات ور کوي زکات واتی الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د پیغمبر د الله والله خبير بما تعملون الله خبردار د پاره چې تاسو کوم عمل کوئ علم تر تګورن للذین آکسانو تا تولو قوما چی اغیی پا دوستای نیولو دی او داس قوم غضب اللہ علیہم چی غضب کرد اللہ پا غیبانی دا منافقان ایرالن دی یهود سر دوستی کا او پا یهود خو اللہ غضب کرد ما هم منکم دید تاسو نمدی ولا منهم لدی ندی منافق نستا مرګره دی نو د کافر مرګره او دغه کار د خپل فائدې او د پیسو سره چې چانه ملاوي ما هم منکم ولا منهم ما هم منکم دی د تاسو من دی ولا منهم نو نه دی دی ويحلفون على الكذب قسم نخرج قدر وعلي وهم يعلمون دی په هیږي چې دی دروژن دی اعد الله لهم تیار کړو الله د منافقان لرا عذابا شدید عذاب سخ انهم یکلن لیسا عبد ما کانو یعملون آجر عمل کئی اتخذوا ایمانهم نیولی دی منافقان اخفل قسم جنتن دال لکه څنګه چې قسمونه خوري تاسو ته ويحسبون او ګمان بکید منافقان په آخرت کې انهم ولا شيء چې دای ګر پس شي وانی دي الله وی الا خبر شي انهم هم الكاذبون یقینا هم دی دروژن استحوذ عليهم الشیطان غلبه حاصل کړی د پدی باندې شیطان فانساهم ذکر الله له هر کړه د دین یاد اش د الله اولائک حزب الشیطان دا خلق دلد شیطان نا علا خبر شئی ان حزب الشیطان یکن اندلد شیطان هم الخاسرون هم دیوی تاوانیان ان الذين بشكا كسان يحدون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او پیغمبر د الله اولئک فی الاذلین دا خلق دی په ذلیلو کې دی به ذلیلی دی به رسوای دی به شرمندای كتب الله دا خبر الله په لوح محفوظ کې لیکل دی كتب الله فیصله کړی دا الله لیکلی دا الله دا خبر په لوح محفوظ کې لاغلبنا چې خامخا غالب دې انا زه ورسول او زما پیغمبران زاو زمان بیا با همیشه غالب یو ان الله قوی عزیز بیشک الله د طاقت والا او زور ور او دا شان شو کنا نوح علیہ السلام تنه تنها ولیکن هلاک شول وأيده مضبوط کړی وی بروح منه په قران سره د خپل طرف نه د قران نه مضبوطی روح نه مراد قران او یا روح نه مراد د الله رحمت وأيدهم بروح منه مضبوط کړی دی لر الله په قران سره د خپل طرف نه دا د قران مضبوط شه چې د الله او رسول په مقابله کې پلار نالی بچی نالی